بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دو أصول لمخارج من قبيلي مخارج عامه او کې مونږ یو جوف ویل او بل حلق دریم نمبر د لسان جبا په جبا کې لس مخارج دي اتلس حروف ته ادا کیږي اول نمبر مخرج تاسو په دې اتمه صفحه کې لیکل قاف دا قاف نه د جبه مخرجونه شروع شول دا ژبه په دې کې د دې ژبې و حصې دي یو ته وایي اقصای حلق اقصا معنا دا حلق نه یادوم ژبه اقصای لسان لسان ژبې ته وایي د ژبې بالکل اخر بل د وسط وروستی لسان د ژبې منځ بل د حافه لسان د ژبې اړخ حافه لسان هغه دی د مخ یو طرف ته او بل طرف ته او بل د طرف لسان طرف لسان دا جبه چې لګ را بار کې او د جبه د سوکې نه دا یو خوا بل خوا ځایونه شي دي دې له طرف لسان وایي کم چې دا سوکیدار غاښ یو خوا ده کنه دا بل خوا سوکیدار غاښ ده دله مخامخ چې کوم جبه پرته ده نو دغه ته د جبه دغه سي ته طرف وي بل ده راس لسان د جبه سر بل ده اصل لسان د جبه بالکل سوکا دا وشول او بیا دا جبه د غاخونو سره لګي په ډیرو حروفو کې نو د غاخونو نمونه از کولم پکار دي غاخونه د انسان په خله کې 32 غاخونه ادا 32 کله کمیږي د چا کمی ډیر شي اتیش پورا بیا رستو راخیږي د 32 نه زیات نه په دې کې د غاغونو نمونه زده کوي اولنی مخ دوه غاغ مخکنی دوه غاغونه چې دي تاسو په ګوته کې دی بیا په پويږي مخکنی چې کوم دوه غاغونه دي برني دې ته وایي ثنایا علیا ثنایا معنا دوه علیا معنا اوچت لاندینی چې کوم بیا مخامخ دوه غاغونه دي دې ته وایي ثنایا سفلا ثنایا معنا ثنایا معنی دوا سفله معنی لاندې بیا د دې سلور غاخونو نه هر اړخ ته برکته یو یو غاخ ته یعنی بر دوه غاخونو کنه غینه یو خوا غاخ او بل خوا غاخ لاندې دوه غاخونو غینه یو خوا بل خوا دې سلور ته رباعیات وای سلور غاخونه دی یو ته رباعي وای رباعي سلور ته رباعیات د الله د پیغمبر رباعي غاښ دا لاندنی مات شوی او په جنګ کې کافر په ګټه ویشته صلی الله علیه وسلم بیا د دینه یو خوا بل خوا سلو غاخونه دی ګوتې پکې سوکیدار غاخونه برا خي طرف له سوکیدار بیا برا ګس طرف له سوکیدار بیا لاندې خي طرف له سوکیدار ګس طرف له سوکیدار دې سلور غاخون ته وای انیاب او یو ته وای ناب یعنی دا غداړي دي کنه سوکي ولوتي او بیا د دې انیابونه غیر چاپیره سلور غاخونه دی او غابل خلان دی باندې هغه ته ضواحک وي دوا واحد دوات سره او یو ته ضاحک وي معنا دا غاخونه په خندا کې ښکاری اسې نه ښکاری سړی وخاندي نو ښکاره شي ځکه ورته ضواحک وایي ضحک خندا ته وایي بیا د دین یو خوا بل خوا لاندې باندې درې درې غاښونه دي درې درې درې درې دولس دې ته سوي طواحن یو ته طاحن وي طحن عربی کې میچنې ته وي نو دام لکه د میچنې وړو کول کوي کنه سدي وروشتل نو بس خوري او میچن کوي بیا هر اړخ کې هر طرف ته یو غس طرف ته اخر کې بالکل سلور غاخونه دي هغه ته نواجذ وای زال سره نواجذ یو ته ناجذ وای معنا ناجز معنا څه د عقل پوښ شي نو دا غاخونه مل راخي د سړی عقل پوښ شي دا 32 غاخونه شول یو شاعر وای وای غاخونه اکثر خلک د انسان دوه دېرش کېږي په شمار واوره دا بیان څلور چې مخامخ په خوله کې ښکاري بللی ثنایا شي په دا شان ثنایا علیا پاس والو ته وایي ثنایا سفلا لاندې واله ستایي یا هر یو چې هر اړخ کې دوی سره دی بلل رباعی شیخ کړه دی سلور بیا سکور دی ور سره انیاب شي دوی بلل په پرا اوس پاتې چې کم شل غاښونه دي اطراس قاریانو دې ته ویل دي سلور انیاب سره دي ضواحک دي دولس طواح نش ضاحک درې درې دي خیو غس تلان دې باندې چې یاد دکړل نو بیا به ورته خان دي په اخر کې بیا سلور دي نواجذ د دې د یاد نزان نکړي عاجز دا د غاښونو نمونه او چې تاسو ته ویل کېږي چې فلانه حرف د جبه د فلانه حصے نه ادا کیږي او فلانی غاښ سره لګي نو تاسو ته به پته اولنې مخرج د قاف ته قاف د جبه د جړ نه ادا کیږي اقصا لسان د جبه جړ چې کله بره تعالو سره ولګي بره نرم تعالو د یو سخ یو د غوښې تالو د بل د هډوکي نو د غوښې تالو سره چې ولګي د هغې نه څه ادا کېږي د هغې نه ادا کېږي څه شی قاف ادا کوي قاف دا به اوږدېږي هم دغه شان درې الفه خو دا الف به ورسره هم اوږدي دا قو قاف نه پس چې کوم الف دی بیا د دې قاف نه لږ خولې طرف ته یعنی سخت تالونه دا کاف هم د وړوکې کاف هم د اقصا لسان د جبې اخر نه ادا کېږي خو څه شي د لږ خلی طرف ته یعنی لږ رامخ کې ابل مړی ته ډیر نږدې او دا لږ خلی طرف نه سخت تعالونه ادا کیږي کاف صحیح شو یا ورپسې خدې دو حروف ته حروف لهاتیه وای لحاد څه ته وایي عربۍ کې؟ لحاد خو یا هغې وړې ژبې ته وایي کوم چې دې مرۍ کې راځوانډه ده وړه کرخه کرخه غونتي که نه نو هغې ته لحاد وایي نو دې ته حروف لحاتیه ځکه وایي چې دا هم د هغې سره نږدې ادا کېږي او یا لحاد اصل کې د خلی اخیری حصے ته وای دا مال تنا دا کیږي نو ذکر ته لحاتیه وای بیا دین پس بل مخرج د جیم شین یا جیم شین یا د جبه منس چې پاس تعالو سره ولګي دین د درې حروف ادا کیږي جیم شین یا جیم بم درې الف او د شین او یا لګ جیم شین یا خودی یا نه کما یا مراد ده ګوره یا په درې قسمه ده یو د یا مداب پرون تاسو په جوف الفم کې ویلی د خلی دننه خالی حصه نه ادا کیږي یا مد دی ته وی چې یا باندې غړندې مخ کې ته کسرای لکه قل ای وربی او نستعين کې چې کومه یاده دا خو دا یا ماده خو پرون مونږ و چې د خلې دن خالی حصے نه ادا کی دو یاګانې نور دی یو ته یا متحرکه و چې فتحه کسره ضمه پر راشي فتحه کسره ضمه او دویم هغه یاده چې په هغه باندې سکون راشي یعنی ساکنه یو مخ کې فتحي دي ته یایلین وای لکه صیفن او اینا یا ساکنه مخ کې فتحه نو ګور دا دوه یاګانې بیا د جبه منځ نه ادا کیږي یعنی یاګانې درې شو یو یا یې مده ده د خولې دننه خالص یې نه ادا کېږي او بل یا یې متحرکه ده چې فتحه کسره ضمه پرې راځي یعنې زبر زیر پیش او بل یا یې لین ده چې یا ساکنې مخکې ترې فتحه دا دوه د ژبې د منځ نه ادا کېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه وسلم او دی جیم شین یا ته حروف شجریه وای ځکه دا د شجر الفم نه ادا کیږي شجر الفم څه لوي د جبه د خلی منز ځکه دې ته حروف شجریه ویل کیږي وصلی الله تعالی